په دې باب کې د بیع مزابنه د هغې منع ذکر کوي او د هغې نه بیا یو استثنا ذکر کوي چې هغې ته بیع العرایا وایي د بیع العرایا د هغې تفسیر په دغه مخکې باب کې را روان دی امام بخاری د هغې بیا سو تعریفونه هغه کوي او هغه د ضرورت د وجې نه هغه جائز دی د هغې د بیع مزابنې نه استثناء ده موږ مخکې د الفاظ دا تیر شوي دي مزابنه دا د زبن نه ماخوذ ده لغتا دفع ته وي یعنی دیکه ورکول یو شیله څنګه چې قران کې دغه راځي در ارازي ادارتم هغه کې معنا د دفع ده زبن دا دفع ته وي یو شی دی کول په اصطلاح کې بای او مشتری د یو سره په کجوره باندې د کجوري په ونه باندې کجوري لګیدلې دي کم چې هغه لوندې کجوري دي بل طرف ته یو بل کس سره لاندې چواري دي، کجوري دي، چوارې شوي دي یا کټ کړې شوي کجوري دي نو اوس په ونه باندې لګیدلي کجوري د هغې پته نه لګي چې دا څومره دي چې کومې مخکې نه راماتې شوي دي او په ځمکه دي د هغې وزن هم معلوم دی د هغې وچوالی د هغې هر څه هغه پته ده نو بعض اوقات یو سړی ته داغه تادی وی نو هغه وی چیرې ماته دا تیار مال دا ملاو شي لیکن بل طرف ته هغه سره اوس په ونه باندې کجوري لګیدلې دي او هغه یو سړی سره دا تبادله کول غواړي نو بای راولګيږي خرڅون کې هغه وی چیره ته زما نه دا کجوری واله او ماله دا راکا نو هر یو هغه خپل شی هغه په بل بانی یعنی دیکې کی هغه ورکی دې ته مزابنه وی دارنګ کله یو سړی سره په ونه کی انګور لګیدلی بل طرف ته یو بل کس ته هغه د مخ کې نه انګور هغه وچکړي دا غینه زبیب وسکه جوړ شي وی میوه ته جوړ شي وی نو چونکه دا هم جنس یو دی نو د دې وجه نه په دې کې یو سړی په ونه باندې هغه لګیدلی انګور هغه د وچې میوه د هغې په بدله کې خرڅي دام بیع مزابنه ده او د دین استثناء د د عرایا ده د عرایا ده عرایا یعنی یو بل په بل باندې یو شی خرڅول په بل باندې یو شی خرڅول به تورې هدیه یا په بل باندې یو شی خرڅول داغه د ضرورت د پاره ځکه کله یو سړی ته په خوا بددي د کجورو د دینه خوراک کېده نو اوس یو سړی غریب دی او داغه سره وچی خجوري دي یا چواری دي سره نو د دې عام طور باندې خوراک هغه آسان نه او یو بل ته وی چې ته زمانه دا وچی واله او مال د لوندې کجوري دا راکا چې زما دا بچی لکه دام دا لوندې کجوري او چخوړې کجوري دا په اسانه باندې لکه دا وخوري نو چونکه پای کې د ضرورت ته نو په هغه صورت کې شریعت هغه اجازه ورکړې ده چې دا خرڅول چې دي نو لکه دا جایز دي د دې مخ کې تفسیر د عرایا په دې بل باب کې هغه را روان دی نو خدارنګي په دې د انس رضی الله تعالی عنہ په دې روایت کې محاقله هم راځي دا موږ مخ کې ویلو محاقله حقل دا اصل کې هغه شین فصل ته وایي چې دانی هغه په فصل کې په غنمو کې پاغي لګیدلی یو طرف ته ریبلی شوی غنم دی هغه وزن معلوم دی ارسه معلوم دی نو محاقله دی ته وی چې ته هغه تیار غنم هغه په فصل کې په هغه ولاړو غنمو د هغې په بدله کې هغه خرڅ کی نو د مزابنې نه هم منع ده چې هغه د کجوري ونه په هغې باندې لګېدلی هغه کجوري لاندې د د چوارو په بدله کې ته خرڅې او محاقله چې ته غنم دانی په هغه پټي کې په ولاړو دانو باندې هغه ته خرڅې دا محاقله ده قال انس انس رضی الله تعالی عنہ هغه وی او د مزابنی منع داغي وجه دا د چې یو خو جنس یو دی نو پدې کې اوس کو وزن یو برابر دی نو بیا خو ټیک ده خو لیکن د هغه یو برابر وزن د هغې اندازه خو د کجوري په ونه نه لګیږي نو وزن جنس یو دی نو په دې کې تفاضل کمې بیشې لکه هغه دواړه هغه راتلی شي په ونه کې زیات هم خطې شي او په ونه کې کم هم خطې شي حالانکه مخکې په دغه روایت کې شرط ذکر شوی وو که یو سړي هغه ته ضرورت دی او هغه دا وایي چې خیر دی وروسته به زه د دې هغه وزن برابر کړم لیکن شریعت هغه خبرې له هم اعتبار نه دی ورکړی که کم شو یا زیات شو زه به خیر دی هغه اندازه پوره کړم نه نه د سر نه دا بیع ناروا ده دا غي وجه دا ده چې یو طرف ته وزن معلوم دی او بل طرف ته هغه اټکل دی کې دې شي کم خيږي زیات خيږي خه او یا دا چې په دې کې دام علت کې دی شي چې یو طرف ته نقد سودا ورکول شي چې دا تیارې کجوري کم چی را شو کېدلې دي بدا والا او بل طرف ته جنس چونکې یو دی نو چې زه دا نورې کجوري کله په ونه باندې دا کله پخې شي نو به دغه مال راکه نو په دې کې نسیوم راځي نو د دې وجنه هغه د ربا یعنې وڅکه او بل طرف ته انګور اوس په دې کې هم همغه حکم هغه جاري کیږي ځکه چې جنس یو دی د دې وجې نه فقهاء کرام دغه د اشیاء ستو نه دا حکم یې لکه نورو سیزونو ته هم متعدي کړی دی او اوس غیر مقلدین هغه بیا په دې ځای کې بیا حیران وي چې اوس د دې نه خبره څوک نور تعویلات له بیا کوي قال انس انس ابن مالک وی نه النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمحاقله نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د بیع مزابنینا چې پای کی وچی کجوري یا چواری دا په بدله د هغه لوندو کجورو چې کوم په ونه لګېدلي دي د هغې په بدله کې یو سړی خرڅوي، والمحاقله او منع کړې ده د بیع محاقلې نه چې په هغې کې یو سړی په پټي کې په په ډکو کې ولاړ غنم هغه د دې نغدو غنمو کوم چې راپرې کړې شوي دي او ریبلې شوي دي د هغې په بدله کې یو سړی خرڅوي د دې دواړو نه منع کړې ده ځکه په دې کې کمې بیشې هغه راتلې شي. او یا دا چې یو عوض چې دی نو هغه نقد دی او بلکې او په حدیث کې چې جنس یو وي نو پای کې دوه شرط دی یو دا چې لاس په لاس باندې وي او بل دا چې داغه وزن برابر وي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تبيع الثمر ثمر دا چې په ونه باندې هغه کمی تازه کجوري لګیدلی لارا شو کیدلی نه هغه لوندي کجوري ثمر هغه ته وي او تمر دا چې کمی هغه کجوري را پکړې شوي دي او بیا پاغه هواګانې لګیدلی او د ونې نه راکټ شوي او هغه وچی شوي یا مثلا چواری تی جوړی شوي لا تبيع الثمر مخر سوي په پونه باندې لګیدلی کجوري حتا يبدو صلاحه تر دې پورې چې ښکاره شي د هغې هغه صلاحیت، د هغې هغه پخوالی. یعنې چې یو مېوه په ونه کې لګېدلې ده تر څو چې هغه پخ شوې نه ده، د دې باندې مستقل باب دا وروسته را روان دی. په هغه ځای کې به ان شاء الله په هغه روایاتو کې باب نمبر پچسی کې د دې مکمل وضاحت وکړو چې په دې کې د فقهاو اختلاف دی چې د مېوې د پخوالي نه مراد څه دی؟ نو ائمه ثلاثه هغه وی چې د دې د پخوالی نه مراد د دې هغه زیړیدل دی او د دې هغه سور رنگ هغه راوتل دی او امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې نه چې فصل کله د بیمارو او د دغه سيزونو نه روزي یعنی په کم ځای کې چې هغه ته بیماری لګی دی شي نو هغه وخت کې د دې هغه پخواله او د دې هغه صلاحیت نه دی راخکاره شوی خو چې کله د بیماری نه هغه په امن کې شي نو بس به په هغه وخت کې خرڅول شي کپونه کې لګیدلی هم وي او د دې نه مراد لکه دغه نه دی چې را د دافتونو نه دی هغه محفوظ وي ځکه چې کمیوه ته سبا را شو کې او لکه نن هغه د را شو کولو قابل وي او نن شپې په هغې باندې آفت راغې ګلۍ پې راله نو هغه سوک د هغې اندازه غستې شي لا تبیع الثمره مخر سوي په پوونه باندې هغه لګیدلې قجوري حتی یبدو وصلاحه تر دې چې ښکار شي داغي هغه پخواله یا د هغې هغه فایده هغه راښکاره شي او د میوې فایده هله راښکاره کیږي چې هغه د امام ابو حنیفه په تفسیر باندې چې د هغې د د بیمارو نه هغه په امن کې شي ولا تبيع الثمر بالتمر او مخر سوي په ونه لګیدلې کجوري بالتمري په غرا شو کیدلې کجورو داغه په بدله کې ځکه چې پته نه لګي کې دې شي کمې به شي په کې راشي او یو طرف ته معلومی دی او بل طرف ته اټکل دی نو د دې وجه نه په دې کې هغه د ربا احتمال دی عبد الله ابن عمر دا روایت په د نبی له صلوات و سلام نه ام براه راس په دې الفاظ باندې کو او دا بل چې کوم قال سالم په دې کې د زید ابن ثابت نه د د بيع العرايا خبره به په د زيد ابن ثابت نه نقل کولا قال سالم سالم وی واخبرني عبد الله او مال زما پلار عبد الله ابن عمر هغه خبر راک عن زید ابن ثابت چې هغه د زید ابن ثابت صحابي نه دا روایت کو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رخص بعد ذلك فی بیع العرایا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ورکړي دی چېره دا دا درې ونې دا ستا شوي دا پنځه ونې دا ستا شوي بس چې کله په دې کې دا میوې دا پخې شوي نو به دا ته په خپل بچو باندې خورا خو اوس هغه چې داغي هغه پخوالي او دغه سيزونو ته هغه انتظار کوو نو بل طرف ته پای به وخت لګید داغه به ضرورت نو هغه به ولګید یو بل سړی سره به د کجوري وی د دغه والا وچی کجوري به وی نو هغه به داغه په بدله کې هغه ونی به په ورخر سکړي حالانکه نو په داغه کې ځکه چې داغه به ضرورت یا مثلا یو سړی به وو یو غریب سړی به وو هغه سره به وچې کجورې وي نو هغه به ویل چې را زما بچي هغه چې لوندې کجوري هغه وخوري نو هغه به د د د د ونی هغه مالک لا هغه به غوچی کجوري ورکړي چواري به ورکړي او بل طرف ته د خپل بچو د ضرورت د پاره هغه به غلوندي کجوري هغه به واغستي د دې لپاره چې هغه لوندې کجوري چخړې هغه لکې خړلې کیږي نو نبی علی السلام په دې اٹکل معاملې کې چې کله د یو سړي د خوراک ضرورت وي او هم په دې حدیث کې د پینزو وسقونه کم دار روان دي پینزه وسقه کم از کم دغه 24 25 من لکه دا راځي چې بس دغه د یو سړی لکه دغه ضرورت وي او په دې باندې د د کور غ ضرورت هغه په پوره کیږي ځکه په خوا خوراک هم دغه او سحر بم دغه خوراک او غرمه بم دغه او ماسختن بم داو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ورکړي د بعد ذالک پس د دینه فی بیع العرایا په بیع العرایا کې دا رخصت ورکړي دی بالرتبی نو که یو سړی ته د د لوندو کجورو داغي ضرورت وي او به تمر یا داغه وچو کجورو په بدله کی مطلب دا دی چې په دې کې بعض اوقات باغ والا ته ضرورت وي کله کله داسي وي چې هغه فقیر ته ضرورت وي نو په دې ټولو صورتونو باندې بیا د هغې اطلاق هغه کیږي خو چې ضرورتا ویلا چې هغه د کاروبار او د تجارت په نیت باندې نه صرف خوراک د پاره ای نو په خوراک کې بیا دا عرایا دا جایز ده ولم يرخص فی غیره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت نه دی ورکړي د بیع العرایا نه غیر په بل صورت کې چې د عرایا نه غیر په بل صورت کې دا لکه د معاملې چې دنو دا منه ده ځکه یو طرف ته معلوم وزن دی بل طرف ته به اٹکل دی نو چې ضرورت نه لکه بل څه کې رخصت نه دی ورکړي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه وچو چوارو د هغې وزن معلوم دی او په ونه باندې هغه لګېدلي کجوري د هغې اندازه نه ده معلومه نو یو طرف ته وزن معلوم دی او بل طرف ته اټکل دی نو دې وجې نه منع منع ترې راغلې ده وبیع الکرم بالزبیب کیلا او خرڅول د د انګورو په بدله د وسکه کې په بدله د میوه کې کیلن چې هغه میوه او وسکی هغه د هغې وزن هغه معلوم دی لیکن بل طرف ته په ونه باندې چې کوم انګور لګېدلي دي د هغې اندازه معلومه نه ده نو دې وجه نه منع ده حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم د کجوري په ونه کې لګیدلې کجوري بالتمر په بدله د چوارو کې یا په بدله د غراشو کېدلو کجورو کې علا رؤوس النخل نو خرڅول داغه لمدو کجورو کمی علا رؤوس النخل چې هغه د کجوري په ونه کې لګیدلی دا د هغه ثمر سره متعلق دی حدثنا مسدد حدثنا ابو معاويه عن الشيباني عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه نبی علیہ السلام د بيع محاقلینا چې اغا نغد غنم خرڅول دي په بدله د د هغه پټي کي په هغه ډکو کي او په فصل کي ولاړ غنم د هغې نه منع کړې ده او دارنګي کم چې راشو کېدلي کجوري دي هغه د د کجوري په ونه کې چې کمی کجوري دي د هغې په بدله کې ځکه چې یو طرف ته وزن معلوم دی او بل طرف ته هغه اټکل دی حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العريه نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ورکړي دي لصاحب العريه اغه صاحب د عریت لا عریه یعنی کم چی د خوراک د پاره هغه ته ضرورت دی او داغه د کجورو خوراک ته هغه ضرورت دی نو یا به لچاغه ونی هغه به تورې هبه ور کړی وي او ارخص لصاحب العریه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم چې د عریه مالک دی نو هغه له دا اجازت ورکړی دی چې ان یبیعها چې هغه خرڅ کی دا کجوري به خرڅها په اٹکل باندې یعنی یو طرف ته معلومی کجوري دي داغه وزن معلوم دی بل طرف ته په ونه باندې لګیدلی کجوري دي نو داغه د دې په بدله کې د خرڅولو اجازه ته ورکړې ده ځکه وجه دا ده چې التا ماشومان ته ضرورت ته په کور کې د خوراک ضرورت دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه چې کوم د اخستلو خرڅولو والا یو سړی د تجارت د پاره راکړي دا غي د پاره منع ده لیکن بل طرف ته یو سړی د ذاتی استعمال د پاره کوي نو دا غي د پاره اجازت ورکړي دي باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضه په دې باب کې دا ذکر کړي چې د کجوري په ونه کې چې کمی کجوري لګیدلې دي نو آی یو سړی هغه د د د سرو او د سپینو یعنی په کرنسی باندې په پیسو باندې په دغه په بدله کې اغستې شي او دا بالکل جایز ده به اجماع المسلمین یو سړی بل له پیسې ورکی دا 2 لک روپۍ والا او دا باغ دا د را باندې را خرڅ کا نو هغه به بالکل هغه باغ هغه په خرڅولې شي حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغونه لګیدلی کجوري داغه د معاملې نه منع کړی دا حتا یطیبا تر دې پوری چې هغه په خشي یا د هغې هغه فایده هغه راښکاره شي چې تر څو نه د پخ شوي په دې به انشاءالله مخکې باب کې وضاحت وکړو بیا چې د حتی یتیبه حتی یبدو صلاحه د دې معنا څه ده ولا یباع شیء منه او ندی خرڅولی شي یو شی منه د دې باغ نه، د دې خجورو نه، الا بالدینار والدرهم، مګر په بدله د دینار او درهم کي، ځکه دا کرنسي وه په هغه وخت کي، ها الا العرایا، مګر په په عرایا کي اجازت دی. عرایا کي اجازت دی چي یو طرف ته هم کجوري دي، بل طرف ته هم کجوري دي، لیکن ضرورت دی، نو یو سړی، هغه چې کوم یې معلوم وزن دی د کجورو چوارې هغه ورکوي او بل طرف ته په ونه باندې د لګېدلې کجورې د هغې په بدله کې هغه اخلي نو په عرایا کې اجازت دی حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب کله کله به داسې وي یو سړی ته هغه ته به د ونې د کجورو ضرورت دی استعمال د پاره نو په هغه صورت کې په عرایا کې اجازت دی کله کله به یو سړی داسې یي چې هغه ته به ضرورت یي دا چې کوم لاندې ماتي چواري دي یو غریب ته به د دې ضرورت یي لیکن هغه سره به ونی وی بل بوله توفتن هبتن ورکړي بخلی به یو تا یا به خپل مال وی لیکن داغه به خوراک ته ضرورت وی په کور کې نو هغه له اجازت ورکړی دی مطلب دا دی چې د په دې ټولو صورتونو د دې اطلاق کیږي حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله ابن الربيع خا د دې امام مالک نه عبید الله ابن ربيع دته تپوسو ک چې احدثک داوود عن ابي سفيان چې امام مالک صاحب چې آیاتات دا حدیث داوود بیان کړی دی عن ابي سفيان او هغه د ابو سفيان نه او هغه د ابو هريره رضی الله عنه نه چې ان النبي صلی الله علیه وسلم رخص فی بيع العرايا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ورکړی دی په بيع العرايا کې چې په عرايا کې رخصت ته چی یو سړی د ضرورت د پاره هغه ته کجوري پکار وي نو پدې کې لکه دای د بیع مزابنه نه رخصت ورکړي دی نو آیا رخصت نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ورکړي دی په بیع العرایا کې په 15 وسقو کې یا کم د 15 وسقو نه کم از کم دغه 25 من دغه راځي زلیریش 25 منه نو قال امام مالک تو ویل نعم او بالکل ماته دا حدیث دا داوود عن ابي سفيان دا بیان کړی دی حدثنا زکه د دینه سیوا چې مثلا دا وی نو بیا غ مقصد دا دی چې بیا غ ضرورت نه دی بیا یو سړی صرف تجارت د پاره اخلي او هر چې دا د پنځو وسقو یا د دې نه کم دی نو زه تر دغه پورې اجازت دی چې دا یو سړی لکه د خپل ضرورت د پاره او شریعت په دای کې اجازه ورکړې ده حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا کجوري دا په اټکل باندې په دې کې اجازه ورکړې ده او دا د څه د وجې نه یاکلها اهلها رطبا چې خوراکو کی د دغه تازه کجورو چې خوراکو کی د دغه ونی د کجورو اهلها د د دغه عریی والا صاحب داغه یا داغه بچی رطبا د د لوندو کجورو چې اخري دی لرا اهلها دداغه بچي رتبن چې هغه تازه کجوري او لوندې کجوري هغه وخوري د دې حدیث راوی کله باغ په دې الفاظو باندې د عریه وضاحت به کو دا روایت به کله په دې الفاظو باندې ویلي علی ابن عبد الله وی وقال سفیان مره اخرى او سفیان یو بل ځل هغه به لکه دا روایت په بدی الفاظو باندې بیانو چې الا انه رخص فی العریه مگر دا چې نبی له صلوات و سلام رخصت ورکړي دی په په بعریه کې یبيعها اهلها چې خرڅ کې دی لرا اهلها داغه هغه لوندي کجوري ځکه هغه تیریدو کې اساني وي او په خوراک کې هغه اساني علي ابن عبد الله هغه د خپل استاد نه تپوسو ک سفیان ابن عینه شاګرد دی چې استاد محترم تاسو خو کله دا روایت په دغه یو قسم الفاظو باندې بیانوي په دې دواړو الفاظو باندې دا برابر دی یعنی د دواړو یو مطلب دی څه فرق پکې نشته قال سفیان سفیان وی فقلت ليحيى ما خپل استاد يحيى ابن سعيد ته ویلي يحيى ابن سعيد الانصاري ته وانا غلام او زه په هغه وخت کې الکوما چې ان اهل مکه ته یقولون چې مکي والا هغوی دا وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم رخص لهم فی بیع العرایا نبی علیه الصلاۃ والسلام رخصت ورکړی دی دی لرا په بیع العرایا کې دی مکی والو له رخصت ورکړی دی په بیع العرایا کې نو فقال نو یحیی ابن سعید دی سفیان شاګرد ته ویلی چې وما یدری اهل مکه مکی والا په بیع العرایه باندې سپویږي قلت نو سفیان وی ما ته ویلی چې اصل کې جی اغي دا خبره د جابر نه نقل کړي انهم يروونه عن جابر اغي دا خبره د جابر نه نقل کړي او جابر هغه خو صحابي دی یعنی د ځان نه خبره نه کینو فسکتا نو یحیی ابن سعید چې دین هغه خاموش شو قال سفیان سفیان هغه وی چې انما اردت زما اصل کې په دې سوال سره اراده دا و د دې خپل استاد نه چې ان جابرا من اهل المدینه چې جابر چې دی نو هغه د مدینی والو نه دی او مکی والا لکه هغه د د یو مدینی والا د کس نه چی هغه روایت کی نو مدینی والا صحابی هغه خو په بیع العرایا باندی پوهیږی نو مدینی والا لکه دا خبره د ځان نه نه کوي د ځان نه نه کوي بلکې هغه یې د جابر نه نقل کوي انما اردت ان جابرا من اهل المدینه زما اراده دا و چې جابر دا خو د مدینی والاو نه دی نو بیا خو د مکی والاو هغه خبر هغه ټیک ته چې هغه دا خبره کوي قیل لسفیان سفیان ته ویل شو سفیان ابن عینه ته چې الیس فيه چې آیا په دې روایت کې دا نشتا دا ته چې دا کوم روایت کې چې نها عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه چې نبی له صلوات و سلام منع کړی دا د پوونه کې د لګیدلو کجورو د خرڅولو نه تر دې پورې چې د هغې هغه فائده او د هغې هغه صلاحیت راښکاره شي نو قال سفیان ابن عینه ویل چې نه هغه په دې روایت کې د الفاظ دا نشته باب تفسیر العرایا خا عرایا داسې شی دی په دې ځای کې امام بخاری د دې سو تشریحات هغه کړی دي دا ړومبنی چی کوم تعریف امام بخاری نقل کړی د امام مالک نه خپله بخاری لکه دی له ترجیح ورکړی ده او دا احناف هم د دی دا تعریف کوي خا عرایا جمع د عریتون دا او عریا هغه دی ته وی چې هغه کجوري چې هغه په په سوال باندې ورکړي شي سوال باندې ورکړي شي یا مثلا یو سړی بل هدیتن ورکی هبه کی وی بخی وتا چې ها داواله او بد دینه چې کله دا ونی متا ته هبه کړي او بس د دینه ته دا کجوري لکه دا ته استعمالوا خا کله کله بداسي و امام مالک د دې چې دا کم تعریف کوي کله بداسي و د یو باغ یو مالک به وو هغه به یو سړی له یو غریب لا په خپل باغ کې مثلا دغه په باغ کې سل ونی هغه بلګیدلې وي نو په دغه سلو ونو کې د پینزو ونو دا به یو غریب لور کړی چې بدا تعالی ما درکړي او دې کې چې کله دا میوه کله دا پخشي بدا تخرا کله چې به په هغه ونه کې د میوې د پخوالي هغه وخت راغی نو باغ والا عربو کې به داسې وای باغ والا هغه په هغه وخت کې هغه خپل اهل او عیال یا خپل بیبي خپل بچي هغه به راوستل دا چې کوم د باغ مالک بو د چا چې باغ پورا باغو بل طرف ته دا چې کوم سړی له به دا سلور پنځه ډکی دا ور کړیو دی به مراته نو دده د راتګ د وجې نه کوم چې د باغ مالک وو د هغې هغه زنانو ته به تکلیف وو او د دې دوه دریو ډکو د وجې نه هغې به په باغ کې لکه بیا هغسې آزادانه تور باندې هغه نشو ګرځېدی نو د باغ هغه مالک هغه به ولګېده او د دغه ته به ویلي دا چې چاله به دا ډکی دا عاریتن ورکړیو چې ته داسې وکړه چې زه تعالی کجوري در کومه یا چواري دل در کومه دا واخله او بس د سیو که دا ډکی دا ما ته پریدا او نو دلبه هغه چې کمی شوکیدلی کجوري وي هغه به دل ور کړی په دې به فارغ ک او چې کمی هغه ونی دی هغه به دوباره واپس ځان تکړي او د دې نه به به پخپل هغه میوه هغه د ځان د پاره راشو کوله د دې د پاره چی نو اوس په دې کې خو یو طرف ته معلوم وزن دی بل طرف ته اٹکل دی نو په بیع العرایا کې د دې د وجه نه هغه اجازت دی احناف هم دغه تعریف اخلي وقال مالک امام مالک رحمه الله فرمای العریه عریه دی ته وی چې ان یعری الرجل الرجل النخلا چې هبه کی عاریتا ورکی الرجل یو تن د باغ مالک الرجل یو بل تن لچ هغه غریب دی النخله د کجوري یو ډکی هغه ولور کی ثم يتاذى بدخوله علی او بیا دغه د باغ والا هغه ته تکلیف ملاویږي بدخوله د د په دی را دن کیدو باندې دی باغ ته علیه په دې مالک باندې ځکه چې هغه خپل بچی راوستي او اوس دې صرف دا یو ډکی د وجنال ترازی او بیا هغه چې کوم زنانه دی هغه ته تکلیف وی نو فرخص له نو اجازت ورکړې شه دی باغ والا تا ان یشتریها منه بتمرن چې واخلی دغه ډکی چې واخلي دغه د کجورو ونی منه د دې کس نه د دې غریب کس نه چاته چې مثلا دا ډکی دای ورکړیو به تمرن پاغه را شو کېدلو کجورو په بدله کې یا دا غچوارو په بدله کې چې ها دا واخله بس په دې باندې تخپل کارو چلو او دا ډکی دا ماته پرېدا وقال ابن ادریس دلته په ترجمه کې هم لکه دوی امام شافعي د دینه مراد غسته دی لیکن دلته د ابن ادریس نه مراد د امام شافعي نه دی بلکې دا عبد الله ابن ادریس ته امام شافعي هغه محمد ابن ادریس الشافعي دی دلته چې دا کوم ابن ادریس ته نو دا عبد الله ابن ادریس کوفی دی امام بخاری دا ذکر کوي چې ابن ادریس هغه داوي چې یو غریب سړی له بچا سره ډکی ورکړل نو داغي دا مطلب بنو چې اوس مثلا هغه باغ والا هغه لګيږي چې چونکه دا سړی خو سم غریب سړی دی نو په ونه باندې مثلا اندازه چې دا نو په پینزو ډکو باندې مثلا پای کې لس منه خجوره ده مثلا لس منه خجوره ده او د باغ مالک هغه وی چیرې دا خوسیم غریب دی د په دغه باندې سکی او د په دغه حساب باندې سپويږي بس راشه دله چې دا کمی شو کېدلی کجوري دی پنځمنه دا ولور کا او نو دلته د ابن ادریس د قول مطلب دا دی چې نه نه غسړې غریب سړې دی خود دې دا مطلب نه دی چې دا مالک یا د باغ والا دی به رالګیږي او دغسې اټکل باندې به دا شی کوي نه نه داسې نه ده باقاعده اندازه به اخلي چې روره ټیک ته زه تاله دا کجوري در کوم او زه تانه دا اخلم نو باقاعده اندازه به واخلي نو که پای کې څه لږ ډېر فرقي داسې د من نیم یا مثلا د لشل کیلو د دیرش کیلو که دغه څه فرق وي نو دغه خو قابل برداشت دی خو دا نه چې ډیر فرق دی پکې وي نو ابن ادریس وی چې دا سینه چې په دې کې دا په اٹکل باندې چې کومه اندازه کیږي دا نه چې پای کې یو سړی د بل سره هغه زیاتیو کې د غریب سره د زیاتیو کې شریعت اجازه ورکړي دا خداغه دا مطلب نه چې ته د بل د مجبورۍ نه غلطه فائدہ والی ابن ادریس وی العریه دا به لاس په لاس باندې وي لاس په لاس باندې یعنی په دې کې ودانې چی په دې کې باسي قرض وی ولا تکونو بالجزاف او نو بوي دا داسې په اٹکل باندې یعنی داسې نه چی بس غریب سړی اغل د تاوان ورکړي شي بلکې باقاعده دا غي به یو پیمانه کیږي او لاس په لاس باندې بلکدا کیږي او یو پورا اندازه به اغسته کیږي ومما يقويه قول سهل بن ابي حثمه او دی قول له تقویت ورکی د سهل ابن ابي حثمه غ قول یعنی بل اوسق الموثقه یعنی دا به وسقونه وی یعنی دا به وسق وی الموثقه تللی شوی وی د دي وزن به کړې شوې وي دا نه چې بس هسې په اټکل باندې او په اندازه باندې نه نه باقاعده کمې چې هغه شوکېدلي کجوري دي دا غي به اندازه اغستې کیږي او به چې په ونه کمې لګېدلي نو دا غي به هم باقاعده یو اندازه اغستې کیږي وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر وی چې په عربو کې طریقه دا وکانت العرايا او چې وا عرایا هغه دا به چې ان یعری الرجل الرجل چې عاریتن به ورکړي د فائدې د استعمال د پاره الرجل یوتن بلتن لا فی ماله په خپل مال کې ان نخلت یو خجور ډکه به ورک او نخلتین یا دو ډکی هغه به ول ورکړل وقال یزید عن سفیان ابن حسین العرایا سفیان ابن حسین به ویل چې عرایا ستوي نخلون دا به اصل کې هغه قجوره بوا د قجوري یا غډکه به وو کان توهب للمساکین چې دا به مسکینانو ته وبخلې شو نو فلا یستطيعون ان ينتظروا بها نو دی به توان نه لره دی به طاقت نه لره چې دی انتظار وکي داغه پخوالی ته اوس هغه تبا د کجورو ضرورت د خوراک د پاره اگر که وچی کجوري بوي چواری به وی هغه ویل چیرې ما د اوس خوراک د پاره څه ملاو شي نو هغه به د ونی کجورو داغه په خوالی ته انتظار نشه کولی نو فرخص لهم نو اجازت ورکړي چې دغه مسکینانو ته ان یبيعوها چې اغي د غډکی دا خرڅ کی بما شاء من التمر په څه باندې چې د دوی خوښه شي من التمر د هغه وچو کجورو نه چې روره ماله دا وچې کجوري راکه زه به په دې باندې خپل کار وچلوم او ته دا ډکي دا والا او د دې نه چې کله کجوري تا ده نو په دې کې اگر چې یو طرف ته معلوم دی بل طرف ته اټکل دی خو لیکن دغه مسکینانو د پاره په دې کې اجازه هغه ورکړې شوه حدثنا محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا موسى ابن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ورکړی دی په بيع العرايا کې ان تباع بخرسها کيلا چې خرڅ دې کړی شي دا کجوري بخرسها په بدله د اٹکل کې کيلن په وزن سره چې یو طرف ته معلوم دی بل طرف ته اسی اندازه ده نو خیر دی دا بیع دا جایز ده بدی کې رخصت ورکړي دی موسی ابن عقبه د دې حدیث راوی وی چې عرایا اصل کې دا سی شیو عرایا چې نو دا نخلات معلومات دا به معلومی کجوري وي معلومی کجوري د ما د معلوم کجورو بوټي بو تاتیها راتبه دا به معلومه کجوري وي او راتبه هغه چې کوم د دې مالکو چاته چې به دا ډکی دا بخلی شي ویو نو راتبه هغه موهوب له چاته چې دا د کجورو ډکی دا بخلی شي ویو هغه به د دې خواله راته د دې کجورو ډکولا ځکه چې هغه د دته به بخلې شوی وي لیکن باغ والا به داغې نه پریشان کیده نو فتشتریها نو باغ والا به ترنا هغه د کجورو ډکی هغه به واغستل چې به ته دا کجوري دا نقد والا دا چې کوم را شو کیدلې دي یا دا چواره دا والا او به دا ډکی به دا ماته پریدا د دې لپاره چې هغه د تکلیف نه هغه په بچي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين